چې لوط علیه صلوات و سلام د خپل ملمنو انتقام د خلکو نه نشويسته الله ا خلکو باندې ام ترنا و انجنا منغو پا خلکو باندې د کانو باران ما وراو او لوط او دغه اهل ما بچ کړو امهات د صورت اته عقلی دلائل دی پنځه وحی دلائل دی او ترغیب د الله قران ته پښپګو آیاتونو کې زواجر با په پنځه آیاتونو کې تخفیفات با په دیار لسو کې اثبات د اولوہیت سره د تنزیه نه په لسو کې بشارت په څلورو کې خلاصہ درې بابونه دي اول باب تر وما یا ته پوره اول ترغیب قران ته سلور صفات د قران او سلور صفات د اهل قران سلور صفات د قران او سلور صفات د اهل قران بیا زجر ده منکرینو د قران ته او تخفیف اخروی او تسلی ترغیب قران ته په ذکر د څلورو صفاتو دا آیاتونه د قران دی او کتاب مبین او د کتاب کار مضمون والا خدان چې هدایت دې دریم وبشرا او زیر دې وبشرا او زیر دې للمؤمنین د مؤمنانو د پاره الذين سلور صفات د اهل قران مخکې د قران سلور صفات اوس د اهل قران الذين يقيمون الصلاه آ کسان چې پابندي کوي د مانځه او ور کوي زکات او په آخرت باندې دی یقین ساتي زجر یقینا هغه کسان چې ایمان لري په آخرت باندې خسته کړ دي موږ د دې لپاره عملونه د دې فهم یا مهون دیو لاند دا کل دی حیران او پریشان سرګردانه دیم باب ده تر یو کم او یم آیات پورې د کې سرور واقعات لوی حکمتونو نه ډک واقعات او لوی حکمتونو ته اشاره پکې اول واقع د موسی کلیم الله اس قال موسی کړه چې ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاهله خپل اهل ته انی انست نارا یقینا ما ولید اور لرم هر کله چراغ ورته نو دی امبور کمن فنار आवाज وکړی صدتا امبور کا یقینا برکت والده من فنار هغه څوک چې په طلب د اور کې ده من فنار معنا من فی طلب النار څوک چې د اور په طلب کې ده هغه ډیر برکتی ده برکتی دا ده چې اوس به ورته پیغمبري میلاو شي سات غړای کی یا موسی اے موسی انه انا الله العزیز الحکیم یقینا ز الله یم ورونه نشته یقینا ز الله یم دو خوشاله دا زما په دې زړه باندې همیشه وریږي یو دا وکړه چې انه انا الله موسی ته کومه خوشالي ملاو شوی انه انا الله ز الله يم او دیمه خوشالي چې ابن امین سوه لوی د نشوي وي یوسف علی السلام ورته وی ویلی څه ورته ویلو هر کله چې ویلې دا امثال را تحت الزو غره دا واقعات الا سړی د موسی علی السلام په چې ټول قران واقعات واوري نو د ذهن ته ټوله خبري راشي په یو ځای کې الله دا ټوله خبري نه دي جمع کړي ورمخ کې کستا پکري اور ورته ستا په لاس کې سي دي ایل امصادا صدا دا کار پکې دی دلته یو څنګه ونه ویل والقیا عصاکا ورزا پر امسا فلما راها هر کله چې ولې موسی عليه السلام امثال را تحت زکانها جان خوزیدا ګویا چې دا منګره مارو جان ویل شي منګری تا د جان سره تشبیه پس کې دا جان ډېر تیز رفتاری یا موسی الله اے موسی مې رېګام یقینا نر یریږي زما په دربار کې را لګلې شوی انبیا رسولان زم په دربار کې نه یریږي الا من ظلم دلته استثناء منقطع ده د رسول سره د دې تعلق نشته الا من ظلم مگر چا چې ظلم کو غیر د انبیاونه چې نور نلس بچیو خدا علم داودی نه هغه محروم او صرف چا وی ور دی علم سليمان عليه السلام وورث سليمان نائب شاه سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام په علم او په نبوت کې وقال يا ايها الناس او اے د تمامه دنیا خلکو علمنا منطق طير علم راکړې شه مونږ ته د خبرو د مرغانو مرغو ته مرغو ته چګدي دام مرغه مرغو ته دام یو ماشوم چل کړي دی هود هود تا دا هود هود براناس دی یار نخره پیخه کوي څوک نخره پیخه کوي وایا هود هود نخره پیخه کوي او غالک ورته کوز کوز دام چل کړي او کله لکه د سیړی کله سر د سیړی جوګه جوګه کی سليمان عليه الصلاه والسلام ورته احذر يا هدهد هدهد ويرهګا سه دې نسی ګره فقال يا نبي الله هذا صبي لا عقل له اذا الله نبي دا خو ماشوم دی عقل پکې نشته فانا اسخر به اذا لګټو ته پوری کوم ښا اسی کړه سليمان عليه السلام لاړو چې واپس راغی ګوري حدود کوس په غدام کې سترګې د سي اړې راړې ماشوم پلاس کې دی سليمان عليه السلام هر وا حدودا فقال حدود ما هذا ما هذا يا حدود حدود داسې دي تا خو چې زه ټوکې کوم او ته د الله نبی بس په اسبانه پویا نشما سترګې مې لاندې شوې خو چې ما کاته نو زه دې ماشوم په لاس کې ومنو سليمان عليه السلام ورته یو تباشه ورخت ته کم ځای کې تا ته وب په چار راځي په نظر راځي دا د حدود الله دا د یو کمال دی الله دا ولا یو کمال ورکړي قوه سامعه ډیره تیز ده شان ربانی ته ګورا دته پته لګي چې په دې ځای کې وب په دونه درجه کې دي دونه درجه کې دي دونه درجه کې ويحکته وبویني او دې الک دام دنه لیدو هغه ورته سوای سم مناظره ده فقال یا نبی الله اذا نزل القضاء عمل بصر عمی عما البصر اے د الله نبی کله چې قضا راشي سترګې ړندې شي ها قضا راشي نو څه شي شي نو زال دې مال شه دا خبرې وې د مرغانو په دې باندې سليمان عليه السلام پوي دوه ډېر زبردست وليتهم اذا خلقوا علموا لماذا خلقوا خو ارمان چې وس دیو پیدا شو نو چې دیو په دی باندې پوه شي چې د څه د پاره پیدا دي یعنی ارمان چې اول خو سره پیدا نه وي خو چې پیدا شو نو ارمان چې اوس په دې باندې پوه شي چې د څه د پاره پیدا دي مونږ وای دا مرغې د خدای پاک ده ته چې د بل سره سما ملکه هغه به تاسو سره کیږي هود هود یو ځل आवाज کوي تاسو ته پته ده چې د هود هود سوي وای دا وای مل لا يرحم لا يرحم مل لا يرحم لا يرحم څوک چې په بل رحم نه کوي په دبر رحم نشي کېده څوک چې په بل مهرباني نه کوي ترس نه کوي په دبر نشي کېده ټیغه کا ټیغه کا د سليمان عليه السلام په خوا کې आवाजونه کول تاسو ته پته ده چې دا ټیغه کوي وای دا وای استغفر الله یا مذنبین بخنه غواړی د الله نه اے ګناګارانو دیو جنا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د ټیغک د وجلو نه منع فرمایله ان سراد ټغک هو الذی دل ادم علی مکان البیت چې بیت الله زه ادم علی صلوات و سلام ته د خودلې وهو اول من صام د اول اول روزدار دی دی خدای د پاره د الله د پاره روز روزنیونکې دیو جنا ټغک تا صوام وای الله دیو جنا دا الله تعالی یو مستقله معجزه ورکړې و چې په دې دا پویدو دین دا مې یو خبره معلومه شو چې دا د خلکو دا چکړ ګورې چې چکړې نه دي سوای څه خبرې کوي سلا د دې پړه کې اچولي هر گیا ہے کہ الزمین رویت وحده لا شریک له گوید و ام من شیء الا یسبح بحمده هر شی د الله تسبیح وای او څه وای څه خسته خسته خبرې دي خلاړې سره نه تیرې شو سليمان نشته عليه الصلاه والسلام ها محبوب عالم صلی الله علیه وسلم کله کله به خبرې ده معجزه د نبی سليمان عليه السلام دا معجزه دا امخاسی وا او د محبوب عالم دا معجزه کله کله وا دا حسین په خبره پوي شوه دا اوخه په خبره باندې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم پوي شوه نو محبوب عالم صلی الله علیه وسلم تبکل کړه دا پیش کېده لکه یو ځل نصر مادم دی هغه یو आवाज کوي محبوب عالم صلی الله علیه وسلم ته الله د خبره په خبرو نبی علیہ السلام الله پوي کړ تاسو ته پته شته چې دا سوې وې دا وی قال یا ابن آدم قال یا ابن آدم عيش ما شئت فاخرك الموت اے بنی آدم ژوند تیر کا سونه چې د خوخای فاخر بمري اخر بمري خیر بمري عجیب خطاب کړي میګي د خطاب کړي د حیوانات او مشرا میګي کې دی شي یعنی مؤنث کې دی شي دې دې خپل کشرانو ته ما تحت ته واجب خطاب کړي چې مشتمل له په لسو اجناسو اولې نه دا کړي یا ایو یا سليمان عليه الصلاه والسلام د درو مليونو نه الله د میګي خبره هغه وګونو ته ان پن کې هوا ته ولور شه میګي راواله میګي میګي گرفتار شو عاجز راوړه سليمان عليه الصلاه والسلام مخ ته ودر ویلې ما حضرت النمله ولې میګي تا د میګي ولې ويرول ولې ز ظالم يم اورته اے سلیمانا رستمه خبره کړدا وهم لا شرون پیږي بنا عالم الغیب پته نه رستم عذر پیش کړ دې و هم لا شعورون او اے سلیمانا سره د دینا چې زما دا غرض نه چې تاسو په قدمونو په مال کې ورې بره تخت روان دي نو څنګه کوزمنګ په مال کېګو بلکې انما اردت حتم القلوب ما اراده کولا چې ستا د دې وړونه به پېمال شي ځکه ستا د تخت سليماني تبګوري د جاهو جلال تبګوري د عجیب قدرت تبګوري د شان او شوکت تبګوري د الله د ذکر نه بدی پاتې شي عجیب ده ورته میګی دا خو علم راته نشته ورته الله تعالی خبر درکې ان الدنيا كلها ريح چټوله دنیا هوا ده په دنیا وګوره نیازېږي نه دنیا باندې باندې عمر برباد را باندې تیر شو لکه برباد چې په صحرا تیر شي بادونه د دې وجنا باد باد لرسه اعتبار نه هغه چې دنیا ټوله هوا ده لاړه نو بس سليمان عليه الصلاه والسلام له تحفه څغم پکار دی چشته خپل مې ګوتو چشته ای ورته زم سردار نور خو هیڅ نشته ده البته یو نقبش ده چې صفوف دی چې هغه د دې دانو نه دی او راو باسي او ډیره زبردست ده دای نه یو وړو کې غونته کې غونډو غونډو ری دی جوړ کی ویل هغه شته بس ډیر خره بس دام خره ان پر کې هغه ځان لا پخله کې واغستو بیا سليمان السلام خاله وراله واقبلت تشق الانس والجن والعلماء می غیر روانه ده می غیر روانه ده انسانان دی پیریان دی علما دی لوی خلق وزرا دی او تخت سلیمانی دا معجزتن تخو معجزتن تخ کې کرسی ده سه پنا پنوي چالس کرسی دی شلی بلکې که ضرورت پاونو او یا او یا او یا زره کرسی به امرالی ضرورت ونو یو لا کرسی به امرالی ضرورت نه ونو لس کرسی به پکې وي مطلب دا چې دا تخت سليماني دا معجزتن تخو مخلوق د خدای دی می غیر روانه می غیر روانه او لار ورل ور کوي می غیر پرې دی الا زیبده وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج صحیح حدیث د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم نه د بني اسرائيل هغه واقع ته بیانول شي چې هغه تصل زموږ قران حدیث سره نه ا بیانول شي ولا حرج پای کې حرج نشته دی سليمان عليه الصلاه والسلام ورته میګی سو غواړه سليمان سبا غواړم خامخه غواړه یا سليمان چشته در سره نن سو غواړم څنګه میګی نشته ده د وجه د وینا د میګینا او یل رب اوزعنی الا مال توفیق را کا زما په قسمت کې را کا دا خبره چې زه شکر ادا کوم ستاد نعمت هغه چې ته انعام کړو په ما باندې او زما په مور او پلان ادا چې عمل وکم نه چې ته قبل وې ربا ترضاه چې ته خو خیر ربا ترزاه چته قبل ربا وادخلني او داخل کما په خپل مهربانه باندې په خپل بندګانو صالح